او د دومه طریقه چی دی اسلام او دی انبیاء کرامو بعثت هم دی طریقه دی پارا شوی دا نو دی طریقه حصول با دی دی سعادت حصول با پکم طریقو سرکیگی نو شاہ سے وئی چی دی دی طریقے گن شای دی طرق تو تحصیل دی دی چی دی گن شای دی خو شاہ سے تا خدای پاک دا سے یو علم لدنی ور کڑای دا یو الہامی غند علم ور کڑای دا شاہ سے وئی چی دا دیر طریقے دی دی سعادت دغی طریقے حصول دی پارا دیر لاری دی خوزی دی ترغنڈوں او دی دی طول رجع چلور صفاتو تکیگی او نمبر چار عدالت دې څلورو صفاتو ته د دې رجعه کېږي یعنی دا څلور صفات که چېرته په نفس کې پیدا شي په نفس کې عدالت اخبات سماحت په پوه شوی دا مقصد دا دی چې دا صفات دا په نفس کې او چرتا عدالت پکی تا پیدا شی طہارت پکی تا پیدا شی اخبات پکی تا چسی پیدا شی سماحت پکی تا پیدا شی پا نفس کی کدا صفات پیدا شی نو بیا با دا نفس چسی دا با مقصد دا چی سعادت مند وی او دی سر با دا سعادت حاصل شی اوس ګوره طهارت سو او اخبات سو او سماحت سو او عدالت سو دا کیفیات تی اصل کے دا طهارت دا یو کیفیت تا اخبات یو کیفیت تا سماحت او عدالت کیفیات تی خود دی کیفیاتو دی پارا پیکر محسوس اغا چی دی اعمال دی لیکن دا کیفیات چی ته په نفس کی پخه نو دا دی مزاولی دی عمل سره چه کیږی پخیږی چی او دی هر کیفیت څخه خپل پیکرهای محسوسه دی او خپل یو داسی قسم اعمال دی چی په هغه سره هغه کیفیت دا دی سړی په نفس کی څه شی پوخ شی او هغه ملکه پیدا شی لکه کتابت ته وګوره نو دا یوه ملکه ده لیکن دا ملکه په عمل سره پخیږي که ته اوس اسې سوچونه ته ډیر تصور د کتابت کوې که نه تا کې کتابت ملکه په دې سره پیدا کیږي نه هغه په عمل سره پیدا کیږي البته چې پیدا شي نو دا یو کیفیت وي په زړه کې محفوظ پاتی ملکه ای چې ته کله کتابت صادرول وغواړې تا نه به بسهولتین چې کیږي صادریږي دارنګې نور ملکات واخله نه نه دا خو دا دا, دا خو منځ دی پاره شرط تا طهارت دا مقصد چې د سړی په مزاج کې د صفت طهارت پیدا شي یعنی د مزاج دور صحیح او سالم شي چې کچیر ته دکی گندگی وی یا حسی گندگی وی نجاست وی محسوس نجاست وی یا معنوی نجاست وی نو د په روح باندې انقباض وی او کچیرتا بیا پاکی رئیسی بیا اغا روح نا اغا انقباض چسی لریش او پتہ ولگ دل چی صفت طہارت شتا گورا یو سڑے دا آ گندہ عادت تا او مقصد دا دا شیطان مزاج دا پا غسلو کی گرزی پروائی نہیں روټی پکی خوری او پکی ګرځی او بالکل اډو دا سوچی نی ګندګی ککاړی سوپ غشایی او وینی هغه کنه پروايي نه دا او د په نفس باندې دا بوج نه راولي معلومیږي چې په د کې صفت طهارت او هغه کیفیت هغه نشته پکې کني انسان چې کله غټي تقاضي اخیستي وي یا واړه پیشاب اخیستی وي حاقن یا حاقب وي نو دک یا ولی خراب صحیح شو یا مقصد دا دی چې دواعی دی شهوت وغیرہ یا ایغه نزان خلاص کړی وي او مقصد دا چې په حالت کې غسل کی وي نو د په دماغ باندې او د په روح باندې چوي یو بوج وي او یو تکلیف غوندی ورته چې کله هغه تقاضا وکي کله هغه میتیازی وکي هغه غسل نه پاک شي او خزان صفا کی او عطر خوشبوئی ولګي خدا دی رسم و رواج دی وجنه نه داس خو انګریزان ډیره صفائی کوي چې روزه نروزی سونه ځانونه صفا کړي نه نه د دې دی وجنه چې دا یو اسلامی حکم ده د صفائی او دا نیم ایمان دا شطر الایمان دا دی دی وجه نه نو د په روح کې پاکیزګی راشي او انبساط راشي او چې دی کله په غسل کې وي احتلام کې وي او مقصد دا د حاقین حاقب وي متیازو دی بولا خستی نو د په روح کې چې وي انقباض غوندي یا تنګي غوندي تاسو رښتیا وایو داسې نه چې کله سړی ښه جامې واغوندي ښه صفا شي پاکیزه شي او بیا عطر ولګي او ښه ځان برابر کړي څنګه داسې لږ خوشحالي غوندې سړي کې څه کېږي محسوس کېږي چې دا خیران خیچان ګرځي بوی دی خیزي او ګندنې دی لا پسې خوړلي او خرګونو دی بوی خیزي یو مصیبت باندې یو سړی چې سنت دی هغه فطرت نه ده هغه سړی وکي نو تاسو رښتې وایي څونه سړی پاکیزه شي او مقصد دا ده ځکه عجیبه یې ده ډیر سم سر ویخته دي کیسونه جوړ کړي چې هغه سلوي خورزو ټکی ارویدل یا لکه ځنې خلکو خو سلوي خورزو کې سم حسابه جوړیږي دا ضروری خو نه ده کنه کم سے کم سړی هفتوار کې صفائی کئی مقصد دا دے چی سڑے پاکیزہ ورسرا او نظام ټول صحیح وی او ټول طبیعت سړی ورسره چی خوشحال وی نو یو مقصد دا دے چی طہارت تا بل اخبات تا اخبات او بل دا طہارت چی سڑے ځان کی پیدا کی نو دی سره سڑے ملأ اعلی تا ور قریب سی ملأ اعلی کی دی طہارت صفت تا نو دی سره دے مشابہ سی چا سره ملأ اعلی سره نو بل دا ده چی په انسان کی اخبات موجودی اله دی سعادت حاصلولی شی په ده کی عبودیت موجودی په ده کی خشوع خضوع موجودی دی الله تعالی په دربار کی او دا به څنګه حاصلیږي دا به انسان چې کله دی الله تعالی آیتونه اوري دی الله تعالی صفات اوري نو دی الله تعالی لویی دی الله تعالی بڑائی پدی باندې بس سوچ کئی او په دې سره به د ده نفس کې بیداري رادرومي او دی به بیا د ده حواس او د ده جسا هغه به الله تعالی طرف ته چی په خشوع خضوع باندې د ده قدمونه او لاړی ناستی هغه به هر شی د اسلامي ډانچې مطابق وي دی به فخر او مقصد دا دی چې دا تکبر وغیره سره به نه درومي ولی ذکر جد تب دی اللہ تعالی برائی ار وقتی مستحضر ای بل دا شایدہ دی ته اخبات وای صفت دی اخبات او بالکل شاہ صاحب دی دی مثال داسی ورکی چه لکه تو لار سی او پاغه باندی یو بادشاہ دربار تورسی یا یو مشر دربار تورسی اغا مشر پو پورته په تخت ناستا او ټول خلق خاموش چی دی ناستی او خادمان ولار دی هغه مقصد دا چې باډی ګارد دا سه ولار دی او بادشاہ چې دا داسې خپل پاغه کې ناس ته په عظمت سره دبدبه سره ته رشته وای مجال سه چې ته خبرې کدرې وکړي څونه د ماحول نه به په تا باندې څه راشي یو روب راشي یو دهشت او ته به غلی چېرته په یو ګوټ کې څه کې کښېنې نو بالکل به په دغه انداز باندې الله تعالی دربار او حضور کې ته متصور کړې چې دغسې الله تعالی یو لوی ذات ته او د هغه لوی ذات په مخ کې څوک پر نشي خوځولی او زه د هغه یو ادنا نه ادنا ترین چه غلام یم او هغسی به مقصد دا دی چی جان چکای ګرځای نو دی ته وایی صفت تی اخبات نو چی طهارت سړی کی موجود وی صفت تی اخبات په پکی چی موجود وی که دا شی نی بیا سعادت نشی حاصل دلای او دریم نمبر کی سماحت سماحت دی ته ورتای چی د تا نفس دا دی قوت بهیمیه نه منی او د تا نفس دا دی قوت بهیمیه مهر دا نه قبلی دا سنه چې نفس تی موم غوندی قوت بهیمیه را درومی او مهر پلګی او نفس باندې فورا ظاهریږي نه نفس تی قوت بهیمیه نه منی نو دیتا سماحت وائی بیا سماحت مختلف تعبیرات تی مختلف تعبیراتی وی دا هر لحاظ سره بیا د سماحت ځان له ځان له خپل تعبیرات دو کوي لکه مثال په طور مال و دولت کې سماحت څه شی ده چې نفس د سخاوت باندې عادت وي او بخل نظام ساتي دارنګي په دعاوی دا هغه چې کوم دي داعیګانې د شهوت چې کوم دي په هغې کې سماحت څه ده چې نفس دې هغه غلطو کارو نه ځان وساتي او په خپل موقع باندې مقصد دا ده څه کوي دا شی استعمال کی دارنګي په مشقت ځای کې سماحت څه ده په تکالیفو ځای کې چې سړی صبر وکړي او په تکالیفو باندی صبر وکی او جزع فزع نه ځان چکی محفوظ کی دی سماحت بیا ګڼ شی چی دی مقصد دا دی چی انواع دی مختلف شیونو په اعتبار سره دینا مختلف تعبیرات سړی کولای شی دی دی صحیح بحث بیا الته په ابواب الاحسان کې شاه صاحب چدا کړی دا نو بل چې په نفس کې سماحت وی دین تعبیر په جوان مردی سره کیږي فیاضی سره کیږي اعلی بیا سره سعادت حاصل ولای شي او څلورم نمبر شای چې په نفس کې صفت تچاوي عدالت وي عدالت انصاف برابری عدل دی اغا اوخ دی یو طرف بوج ته چوته عدل وای زکه چې هغه هغه بل طرف بوج سره چوي برابر وي بل چې په انسان کې عدالت پروت وي عدالت عام مفهوم دادا دا چی وضع کل شیء فی محل لائق هر شی په محل لائقه کی کیدول دیتا چوتی عدل انصاف ورته وای او دیتا عدالت وای نو دا یو عام مفهوم دا ادی دی مقابل آ ظلم دا یعنی هر شی په خپل مقام کې کې خودلو ته چورتای عدل و انصاف لکه اوس دا امتحان روان دا او دغه پر هغه شاری هم دغه دی امتحان مثال ورکړی دا سینه چې هر سړی ته سلسل نمبر لګای دا ظلم دا دا سینه چې هر هر یو 50 50 نمبر کا تکړی او کچنی نالی کی دا ظلم دا نه نه هر یو ته خپل حق ورکول دی ته صفت ته عدالت او نو تر هغه پورې او دا په یو شي کې دا نه عدالت انصاف په ټولو معاملات او امورو کې چې دا څلور صفات سړی کې مکمل طریقې سره موجود نه سعادت حقیقیه کامله مکمل حاصلولای نشي او دا ډیر چوي کم وی چې دا صفات سړی کې چوي مکمل موجود دا چی ډیر کمی شجی اوس ته ګورو دا خو اسی هغه درته ما بیان کو اوس عبارت ته ګورو معنی واضح دی باب الاصول التي يرجع اليها تحصيل الطريقه الثانيه دا باب دا په بیان دی اغه اصولو کې چې راجی کیږي په طرف دی اغه تحصیل دی طریقې ثانیه چې هغه طریقه ثانیه دی سعادت حاصل اول په کوم اصول باندې بنا دا طریقې خوري هغه اصول غټ غټ درته شي شاه صاحب وائی شاه جی دا عنوان ورته کیښوده طرق تحصیل السعادة علی الوجه الثانی مرجعها الی اربع خصال طریقی دی تحصیل دی سعادت پا طری اغا وجه ثانی سعادت حاصل اولو طریقی آدیری دی خو مرجع دی دی سلور خصال ترادرمی سلور خویون تا دی رجع کیگی اعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا ان طرق تحصیل سعادت علی الوجه الثانی کثیرۃ جدا چې طریقې د تحصیل سعادت په وجه ثانی سره دا ډیر ګڼ شایدی غیر انی فهمنی الله تعالی بفضله شاه سوی چې دون خبره ده چې ما ته خدای پاک فهم را کړی ده په خپل فضل سره ان مرجعها الی خصال اربع چې د دې ټولو طریقو رجع بیا چلورو خویونو ته کیږي وقصرتها او روح ربانی ولگی او دغه قوت بهیمیه مغلوب کی علا او مجبور کی علا ما یناسبها په ایغو اعمال باندې چې هغه روح ربانی سره مناسب اعمال دی په ایغه باندې د قوت بهیمیه مجبور کی او دا ولی دا بیا بچشی بیا بدا انسان کې سوشی چې دا صفات پکې رئیسی وهي اشبه حالات الانسان او دا به ډیر مشابه دی حالات دی انسان وی بصفت الملأ الاعلى په صفت چا سره ملأ اعلی سره معدت للحوقه بهم او دا به مهیئ وی لپار دی لحوق تی انسان ملأ اعلی سره پدی سره به انسان ملأ اعلی سره به چسی پیوست شی ځکه چه دا صفات تی ملائ اعلی دی و انخراطه فی سلکهم او په دې سره به انسان بیا او پیر شي په هغه لړۍ د ملائ اعلی کې وفهمنی او خدای پاک ما ته دې خبره فهم را کړه د دی وای انه انما بعث الانبیاء چې انبیاء بعثت شوی دا لدعوت الیها دعوت چلول الیها په طرف دغه طریقې الشاغلة له عن التدبر چه اغا دے مشغول کئی دے تدبرنا تدبیر نه دا لفظ تدبر ده چې تدبر نه منی کوي هغه حالات نه وتلا حکسلی نو داس انسان چی وی چی دای سلیم الفطرت وی صحیح المزاج وی او مشغول نوی په حالات سفلیه و سره اذا تلطخ بالنجاسات داسی انسان چه کلا ککړ شی په نجاسات سره نجاست حسی یا نجاست معنوی دا ورته لاحق شی وکان حاقبا یا غټ تقاضی اخیستی وی هغه جتیس طرف ته روانی حاقنا یا مقصد دا چه پیشاب اخیستی دی سبیل تر روانی قریب العهد من الجماع و دواعیه یا قریب العهد وی جماع تا دلته تازه تازه ډنډ لړلی یا دواعی دی جماعی کری نور آخوا دی خوا سر لڑل سٹلی کری ان قبضت نفسه نو په دغه وخت کې د نفس کې انقباض وی و اصابه ضیق و حزن او مقصد د ضیق رسیدلای تنگی او حزن رسیدلای تاسو نه ګورو کوم ملګری سحر پاسی ابل ملګری کا خپل پرداګه ته ګوتی نه ورولیا نور په پوی شي چې دغه سچال کړه دا دونه بد مردار مخینی ولای چې سو وای جی تیز طرف روانی پردو کی پوجئی نو دا ورته ورسیږي واصابه زيق وحزن او زيق او حزن ورته ورسیږي ووجد نفسه في غاشيه عظيمه او دای مند کی د خپل نفس چې دا په لوی پردو کې پټ شوی دا ثم اذا تخفف عن الاخبثين بیا چې کله دای ځان سپکی د اخبثیننا اخبثین بول غایب ته وتای او خوزګار شي ورنه و انبساطا او انبساط من دی خدا گورئ الا کل ذلک لا لمراعات الناس والحفظ علی رسومهم دا رسومهم دا دا ټول کارونه چی دای کئی دا دی خلق ریا دی پارا نی صرف اس رسم و رواج دی وجنہ نی او محافظت تی رسوم دی وجنہ نی بلکہ دی دی وجنہ کی چی دا یو اسلامی حکم دا چی سرائی زان دغا سی پاکیزہ و گرزائی بل لحکم النفس النطقیت فقط بلکہ دا کارونه چې دای کوي دا دی صرف هغه نفس نطقیه حکم دی وجنه کوي چې نفس نطقیه مې دې خبرو تقاضا کوي روح ربانی اوس تاسو پیژندل چې حدث چاته ورتای او طهارت چاته ورتای فالحالت الاولى چې هغه دغه احبسین او اخیستای وغیرہ د حالت اولا تسمى حدثا دې ته حدث وای والثانیه چې کله ځان خپاک کې دې ته طهارت وای نو ته دی وای شاه سے وای چې تخپل سوچ وکا شجی والزکی من الناس او چې کوم زکی دی خلق وی والذی یرا منه سلامت احکام النوع هغه کس چې دکی هغه سلامت یاد احکامات دی نوع پکې لید شي وتمکین الماده الی احکام الصوره النوعیه او دکی تمکین یعنی ماده دی تا قدرت ورکه پزان باندې چې هغه احکامات په صورت نوعیه پجاری شي و یمیز کل واحدة من الاخری او دی بیا هم تمیز کولای سی دی هر یو دی چا نه هغه بل نه او د طهارت حصول بیا څه فائدہ ای او دی خباست حصول څه فائدہ ای دی وی چې څه فائدہ ای چې طهارت پاک نفس کی رئیسی او نفس کی دی صفت تی طهارت وی او بیا هغه اعمال کوي چې هغه طهارت تی پار پای کری محسوس وی نو پدی سره سره ملائ اعلی سره سکیږي مشابه کیږي ولی دی ملائ اعلی صفت چدا طهارت تا هغه نور دی اد ګندګانو نه چی دی پاکی دی نو سړی ملای اعلی سره مشابهت رئیسی او بیا چی طهارت سره سړی ګرځی نو خ سوچونه ور درومی خ مقصد دا خوبونه وینی او خ نظام چی درستی او چی سړی پلیتی سره ګرځی او هر وخت پلیتی نو شیطنت وساویس وی ورتا وسوسه شیطان ور ورځی ارامی توب خیالات ور ورځی او بد بد خوبونه وینی یو ګنده غوندی چی شکل پدی دنیا جنی ورنه جوړی لکه جنی چی ورته ګوری و ابتهاجها بما عندها من النور او هغه خو په هغه نورانیت چې کوم دو کې پروت ته په هغه باندې خوشحال وي نو دغسې بیا دا نفس ناطقه هم چې خوشحال وي ولذالک کانت معدتا لتلبس النفس او دی وجنه د طهارت بیا دا مهیئ جوړ شي دی لپاره چې نفس بیا متلبس سی بکمالها په کمالات نفس یو سره بحسب القوت العملیه په حسب دی قوت عملیه چې کوم قوت عملیه نو دا حدث پیدا کی پا دی انسان کی استعدادا استعداد پکی پیدا کی لقبول وساوس الشیاطین لپاره د قبلونو دی وسوسه دی شیاطینو بیا دی شیاطینو وسوسو قبلونی استعداد پکی پیدا کی ځکه دا گنده تعویزات وغیرہ چې کئی دا کوم نجومی تو بداز دکی نو دا گنده حالاتو کی گرزی نو چې گنده حالاتو کی گرزی نو د په د په نفس کی هغه دا استعداد پیدا سی چا شیطان کوم وسوسه او ته غردی بیا هغه زر چکی قبلې ارامی توب کئی بیا و رؤیتهم بحاسه الحس المشترک بلکہ دا لا سکے کلا دا شیطانان په خپل سترګو په حس مشترک باندې حس مشترک سره یعنی په تصور هغه جو کوم باطنی قوت په حس مشترک سره ویني کلا ځان ورته ښکارا کوي هغه نامیان ولمنامات موحشا ادا سے منامات چی اغا موحش وی او مقصد دا چی وحشت غرزون کی وی ولظهور الظلمت علیه فيما یلی النفس النطقیه او د ظلمت چکم دی د روح چوی دی باندې احاطه کړی وی راګر کړی ظلمت روح رنیولای وتمثل الحيوانات الملعونه اللئیمه عدت په خوب کی او مقصد دا دی چې هغه تمثل د حیوانات لعینو او ملعونه او لئیمه خوب کی را درمیا ډراونی خوبونه دا شی نه ویني چې پاکیزه مزاج سړی اخ خوبونه ویني کله فرشتي خوب کی ویني کله داسې نیک نیک شی نه خوب کی ویني اوس نا وخت به به کیسه تکون دا دو خويندې وی وخرام دینه می دلا یوا خوړی نه می دلا شجی اوس نا وخت ټیم حساب کړای دمو والثانیه الاخبات لله تعالی او دوم صفت اخبات تا دا شنو سړی کې فخر او د سم د باد پسکی وی او تب وای غباره د باد نه داسې چوي ډکی تب وای چوي سره نه نه او داسې قدمونه اخلي تب وای زمکه دلاندې ړنګیږي نه نه دا دا سړی سعادت نشي حاصلولای نه ده کې به الله تعالی طرف ته اخبات نیازمندی عاجزی تضرع خشوع خضوع دا شیونه به پکې ته چی موجود وي والثانیت ادوم صفت الاخبات لله تعالی اغه نیازمندی دا خشوع دا الله تعالی طرف ته خشوع قلبی خشوع د زړه صفت تا کله سړی هسې بظاهر ګربی مسکین مسکین کېږي او په زړه کې دونه فخر ډکي چې ته به وایې چې څه ووایه د خشوع خضوع دا د زړه صفات دي ښه جي دا بیا منافقت وي چې زړه کې یوه ملکه وي او ظاهره بله الاخبات لله بل اخبات تا اللہ تعالی طرف تا خضوع دا او مقصد دا چې خشوع قلبی دا او نیازمندی دا عاجزی دا عبودیت تا و وجد میلا الی جانب القدس او دی بیا مند کی میلان په طرف تی جانب دی الله تعالی وکان کمثل الحالت اللتی او دا بالکل دی ایک حالت غنی تعتری السوق چی یو باندو چی سړیتا او یو مقصد دا عام من الناس سړیتا حاصل شی بحضرت الملوک په دربار دی بادشاہ کے و ملاحظت عجز نفس انفسهم او ملاحظه دی عجز دی خپل ځانونو خپل ځانونو عاجز وګڼي او ورشي غلی کینی و استبداد اولئک بالمن ولاتا په خپل ذهن کې دا خیالي چې د بادشاه مستقل د پچا سره منع سره او عطا سره او د ځان هغه ځای څنګه عاجز غوندې غني او هغه ته محتاج غني داسې سړی الله تعالی ته ځان چو غني محتاج غني او دا حالت بیا سړی کې څه پیدا کی دا حالت سړی ملای اعلی سره مشابه کی ولی ملای اعلی د خدای په دربار کې چدي بالکل دغه سه هر وخت سر به سجود دی او هر وخت د الله تعالی حکم ته چدي تابعدار ولاړ دی او خوځي نه چې څنګه الله تعالی حکم ورته کوي فورا چې کوي مني نو چې دغه صفات سره الله تعالی سره دغه نیازمندی پیدا کی نو په دې سره انسان چا سره مشابه سي ملائے اعلی سره او کبه د تکبر صفت پیدا کړي انسان چا سره مشابه سي شیطان سره خدای مو دې دین او ساتي شجی چې اخبات خدای مونږ کې پیدا کی